انسان بالشر دعاءه بالخير الله انسان کم همتی بیانوي انسان کې به ډېر کمالي خو یو نقصان پکې دا دی چې بې همته دی معمولی لږ زور ولا راشي معمولی یو معمولی د د سوچ او د فکر خلاف کارو شي نو بیا نه په دې په ځان پوهېږي او نه په بل دغه کوي ځان ته هم خیرې کوي ښځې ته به هم خیرې کوي بچو ته به هم خیرې کوي کورنۍ ته به هم خیرې کوي که دا ښځه هم داسې کوي او که خدای پاک دې د لس ټیري ګاډ لاندې کو دا ګډې وړې وي الله د هغې بیان کوي ویدعو الانسانو او دعا غواړي انسان ويدعو الانسان غواړي انسان د الله نه څه شی غواړي به شر شر غواړي انسان د الله نه شر مراد د شر نه څه دی تکلیف ما خدای غرق کا او زما د بچی داسې شه او زما د کورنۍ داسې شه دعاءه پشان د غختو داغه بل خیر د خیر لکه څنګه چې خلک د الله نه خیر او خوشحالي غواړي کله نه کله چې انسان جذباتو کې راشي نو دا شر غواړي شر هر هغه سیس ته وایي چې هغه بنیادم ته دغه تکلیف ورکوي ويدعو الانسان غواړي انسان د الله نه به شر شر دعاءه پشان د غختلو داغه بالخير خير لا وکان الانسان او دی انسان عجولا جلتی کونکی جلباز خو چې سه سوچ ترالل انجام ته نه ګوري خالی درز ور کوي خاطر خدای ما غرق کې نو که غرق شي نو بیا خدای دا بچی مې رانه غرق کې مړې کې او لارو لاندې کې نو که شو نو بیا بیا به دې سی څوک به راته په غاړه کې غړکې وشي که څه چل دی نو وکان الانسانو دی انسان عجولا جلباز جلتی کونکي بې سوچه کارونه کوي بیا د الله د قدرتونو نخي الکه مونږ وایو د یو الله عبادت کوي ولې د الله کارنامې شته د الله نه بغیر د بل چا کارنامې نشته وجعلنا الليل ګرځولې د مونږ شپه والنهار ورځ ګرځولې د مونږ شپه ورځ آیتین دوا نخې نشانې یو ته وایي آیتون چې دوه شي آیتین آیتین دوه نشانې دوه نښې د الله د قدرتونو ورځ دام د الله د قدرتونو یو نشانه ده الکه اوسه پورې شپه وایې دا ورځ بیا چا راوسته دا تیارې چا لرې کړې دا رڼاګانې چا راوستې بیا ماښام ورځ لاړه شپه راله لکه دا چا وکړه نو دا ګرځولي من آیتین دوه نښې نشانې د الله د قدرتونو خو ګورې دا دواړه نښې نشانې یو شانتې نه دي یو رڼا ده او بل تیاره ده فمحونا نو مونږه تیار کړی دی فمحونا محو خپل معنا دی یو شی د ذهن لري کول فمحونا مونږه تیار کړی دی آیت الليل اغه نخه چې کم شپه ده اغه نخه چې کم د شپې نخه ده اغه مو تیار کړی د شپه تیاری وجعلنا آیت النهار او من ګرځولې دا هغه نخه د ورځې هغه د الله د قدرتونو نخه چې کم ورځ ده هغه منګه ګرځولې ده مبصرتن لیدونکې مبصرتن لیدونکې چې په هغې کې خلک هر څه ویني الله دا ورځ او دا شپه دغه کړی دی مقرر کړی دی ولی لتبتغو د دې د پاره چې تاسو طلب وکئ فضلا د حلال رزق من ربکم د طرف د رب تاسو نه پروس کې فایده ده ده پروس کې چې خیر سره رڼاګانې بشي او د کورونو نه بروزي او خپل حلال کاروبار به وکړي چې ماښام لاړ شي ګټې به هم کړي یو او بل ولتعلمو او بل دا دی چې تاسو معلوم کې په دې شپه ورځ باندې عدد السنین شمار د کلونو د کلونو شمار معلوم کې الکه کلونه به څنګه معلومه او پر ورځو اوس که ټوله رڼا رڼا وي نو چا به ورځې معلومولې او که ټوله تیاره تیاره وه دا خو داسې کېږي چې هلته نور پریوځي مونږ یو ورځ ختمه شوه بیا بل ورځ نور پریوزی مونږ وی دویم ورځ شو بیا بل دغه شي مونږ وی لکه میاش پوره شو بیا دو میاش دی بیا درې میاش دی بیا دولس میاش دی ها ولتعلمو بل د دې د پاره چې تاسو معلوم کې په دې ورځ او شپې سره عدد سنین شمار د کلونو ول حساب یو د حساب تاسو ویلو کنه چې شپږ میاشتې پس به دا کار کوو نو هغه شپږ میاشتې حساب به پس معلومه وم په دا ورځ او شپه باندې وکل شیء او هر یو سیزه چې دا غي ته ضرورت په دین کې فصلناه من بیان کړی دی په خپل کتاب کې تفصیلا په تفصیل سره بیا مسله ده انسان باندې چې الله کوم عمل ورته لیکلی دی چې دا سړی به دا کار کوي په خپله خوښه دا به دا کار کوي دا به بدبخته وي دا به نیکبختي دا دا کاغذ راچولی شوی دی د انسان په غاړه کې پروت دی په غاړه کې او مقه چې څه فعل دغه شوي دی به دی کوي وکل انسان او هر انسان که هغه نیک عمل دی او که بد عمل دی الزمناه منګه نښلولی دی د هغه پورې طائره عمل د هغه دا به ښه کوي دا به بد کوي دا به سبق لذي دا به درس لذي دا به جماعت لذي ځنې خلک یې داسې دغه کوي ځنې خلک یې د دې رستني ټکي د وجې نه بل شان معنا کوي انسان چې کله ژوندی وي د عملنامه لیکل کیږي خو چې کله ماما مړ شي دا عملنامه لار راوالي په دې غاړه کې ورته دغه کي ورواچي چې کله ورځ د قیامت شي او دی راپاسي د عمل نامه د دنه واخلي او بیا ورته دقسې د حساب په ځای کې مخامخ دغسې کولاو دغه کې چې دا ستا تمام ریکارډ دی ونخرج له من برو باسو د د لپاره ونخرج له من برو باسو د دې انسان د لپاره یوم القیامت پرز د قیامت کتابا کتاب عمل نامه کتابا کتاب چې هغه عملنامه ده یلقاه دی به ملو شي د خپل کتاب سره منشورا په داسې حال کې چې هغه به خوري دا نه چې عملنامه به داسې را بند یې نه دقسې کلاو به وي په ډاګه به د هر څه ورته ښکاري چې ما دا کړي دي ما دا کړي دي او دا ضرورت بم نی چې زه زمیدار یم پوهېږم نه ماماجي دا راته لږ پړاو که هر سړی به خپل عملنامه په خپله پړاوي ورته به ووایي دلته به اوس دا یو ټکی راباسي چې ویقال له او به ویلی شي ده ته اقرا پړاو که کتاب که خپل کتاب دا خپل کتاب دی پړاو که او د ځان سره په خپل حساب وکړه چې ته د جنت لایق که د دوزخ کفا بنفسک الیوم پوره د ځان ستا نن ورځ کفا بنفسک پوره دی بنفسک ځان ستا الیوم نن ورځ علیک حسیبا پتا باندې حساب کوونکې نن به دا خپل ستا نفس پتا باندې حساب کوي بل څوک نه من اهتدا کم سړی چې په سمه لار روان شو هغه هدایت قبول کو نو ګټه چاله فانما يهتدي لنفسه بشک هغه په سمه لار ځي خو ګټه د چا د پاره ده لنفسه د پاره د خپل ځان ومن ضل کم سړی چې گمراه شو فانما يدل بشک هغه گمراه کیږي خود دې گمراهه وبال او ضرر به پچای علیها په دې نفس ولا تزر وازره او بار بنکی یو نفس بارون کې ولا تزر نن چې تاسو ته پیغمبر وای چې ایمان راوړې اعمال کوي الکه دا ولې درته وای دا صرف د همدردۍ د وجنه وای ورنه ابو جهل چې کافری رسول الله باندې څه ذمہواری نه راځي یا بل بد عملی دغه په پیغمبر باندې څه بوج خونی هر سړی به پرز د قیامت د خپل ګناهونو بوج په خپل پشا کوي ولا تسرو بار باندې کی وازرتون یو نفس بارون کې وزر اخرى بار د بل نفس ګناه دی یو سړی کړي او ګناه دی په شا کړي ولا بلی ولا تسرو بار بن کی وازرتن یو نفس بارون کی وزر اخرى بار د بل نفس دا بخاری کې بم تاسو وایي ویلی مو د دې کافرانو دا واړه بچي چې مړ شي د دې څه مسله ده حدیثونو کې مختلف ناراضي خو آخري چې رسول الله تعالی کوم بیان کړی دی نو هغه دا دی چې د کافرو نابالغ اولاد چې مړ شوی وي نابالغه هغه به فی الجنه په دغه کې وي په جنت کې وي ولې به په جنت کې ولې دی بالغ دا خو نابالغه دی کنه نو چې نابالغه دی په نابالغه باندې احکام فرضي ایمان راوړل په فرضي چې لکه ایمان نه دی راوړي مونږ په فرض دی چې مونږ نه دی کړی نه کته وی چې پلاری دغه دی کافر دی نو دا غي د پر قران مجید مسله دغه کړه چې پر ورځ د قیامت د پلار ګناه به زوی نه پښه کوي او د زوی ګناه به پلار نه پښه کوي جنت کې به وي او جنت کې به څنګه نو خکر خبره دا ده چې دی به د جنت د جنتیانو خادمانی خادمان زه یو قوم لا لوی عذاب ورکوم چې پیغمبر ورته راولېږم یا د پیغمبر نایب ورته راولېږم د الله دین ورته بیان شي او بیا دوی د دین خلاف کوي و اذا اردنا ان نهلك قريه د بدعمله د وجن الله تعالی عذابونه راولي و اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو ان نهلک قريه چې مونږ تبا کو یو کلی چې مونږ هلاک کو یو کلی کله چې زه د یو کلی د تبایې اراده وکم نو څه چلو کو امر نه مترفیها منګه امر کو مالدارو دا غیتا امرنا منګه امرو کو مترفیها مالدارو دا غیتا یا د پیغمبر په ذریعه یا د نائب په ذریعه د یو عالم په ذریعه د یو نیک سړی په ذریعه باندې چې لکه خلکو دا کار دسه دسه کوي مونږ کوي جمع کوي بل څه کوي نو امرنا مترفیها استاد به معنا کوله سوده څوک وی غوړه کنه دا غوړه مالدار نو منګه امر وکړو اکثر د کلی خلک ټول د دې مالدارو پس رواني نو منګه امر وکړو مترفیها مالدارو دا غویتا د دین د کارونو چې لکه د دین تابعداري وکړي هغوی څه چل وکړي ففسقو نو هغوی فسق او ناروا وکړي فیها په دا کلي کې په دا کلي کې نافرمانه وکړي بهایه کارونه وکړي فحق علیها القول نو ورثابت شي په دې کلي والا وینا د عذاب فدمرناها نو من هلاک کو دا کلی تدمیرا په هلاکولو سره اکثر چې کلی باندې الله عذاب راولي اول وت احکام بیان شي د احکام او بیانېدلو نه پس هغه د احکام خلاف ورزي او کې چې خلاف ورزي او کې الله پاک پیدا تبي راولي خ بیا د تخویف دنیوي د دنیا د عذاب نه يرول وکم اهلکنا دا کم نه دی د دې یو معنا دی ډیر او یو معنی دی سومره دلته معنی به کوي د ته وی کمی خبریه په معنی د کثیرون سره دی وکم اهلکنا او ډیر من هلاک کړی دي من القرون قومنا من بعد نوح پس د نوح علی السلام نه تاریخ وګوره د نوح علی السلام نه پس الله ډیر قومونه هلاک کړی دي عادیان ګوره سمودیان ګوره خ من بعد نوح پس د نوح علی السلام نه الکه د بل چا معلوماتو ته ضرورت نشته بس الله په خبر دی وکفا بربک پورا دی رفستا بسنوب عباده په گناهونو د خپل بندگانو خبيرم بصيرا خبر اولیدونکي بیا مسله ده ځنې خلک دنیا پرستی ځنې خلک آخرت پرستی من کان یرید العاجله څوک چې اراده کوي د دنیا یو عمل کوي دنیا کوي لکه سبق وایو ترجمه لزو چې خیر سره بیا په دولسم او دیارلسم کې امتحان ورکو دې لپاره وی حدیث سره راځي دې لپاره نو کم سړی چې په یو جهاد لذي د دې لپاره چې غنیمت ملو شي من کان یرید العاجله کم سړی چې اراده کوي په خپل عمل العاجله د زر د دنیا نو عجلنا له من بزر ورکو اغتا فیها په دې دنیا کې ما نشا او هغه چې زمون خوښه وشي خو لمن نوریدو د هغه چا د پاره چې زمون اراده وي د ورکولو خو چون کې د خود آخرت د پر عمل کړی نه دی ثم جعلنا له جهنم بیا به ګرځولې موږ د هغه د پاره جهنم یصلاها دی بننوزي هغې ته جهنم خو جهنم دی الله دې معافي وکړي چې د هر طرف نه به ملامتي ای دی بل جهنم دی او یصلاها دی بننوزی دی تا مضمومن په داسې حال کې چې داغه به بد ویل کیږي او مدهورا رټل کیږي به ومن اراد الاخره او د چا چې اراده وي د آخرت دا عمل کومه چې الله رله په آخرت کې اجر او ثواب راکړي ومن اراد الاخره او څوک چې اراده کوي د آخرت د بزرګان یو خبره کوي ځنې خلک عمل د دې لپاره کوي چې نه مې جنت پکار دی نه مې دوزخ صرف د الله رضا مې پکار ده دا عمل کوم چې الله د غشي دا ډیر لوی مقام دی ښا دا ډیر لوی مقام دی یو سړی عمل کوي د دې د پاره کوي چې دوزخ نه بچ شم جنت ته داخل شم دا خو به جایز ناجایز خو بنی دا خو دې د الله د پاره نه کوي دغه د پاره کوي د جنت د پاره کوي یا د دوزخ د بچ کېدو نه کوي اکابر وی دا سوجم جایز دی دا هم جایز دی دا څه شرک کې نه راځي هغه اول سوچ بهترین سوچ دی او دا دویم چې ته وایې زه عمل کوم چې الله جنت راکړي آخرت مې ښه شي دوزخ نه بچ شم دا هم جایز دی وی ولې ګوره دلته دا دی رالل چې ومن اراد الاخره د چا چې اراده وي په خپل عمل باندې د آخرت چې الله جنت راکړي دوزخ نه بچ شم حساب یسیر را سره وشي خو یوازې ارادو باندې کار نه کیږي ښه وسعا لها او دې محنت کوي د آخرت لپاره وسعا لها او دې محنت کوي د آخرت لپاره او کم محنت اسې محنت نه هغه د آخرت کم محنت چې دی تا ته قرآن مجید او حدیثو د رسول الله کومه طریقه خودلې ده چې آخرت لبه کم محنت کې مثلا ته محنت کې پیښور ته زما خا او روان د شي سکه پیسې ورکې ارس ورکې کوي سکه پیښور لازم محنت کوم نه لکه دا په لو محنت خود تورخم دی دغه محنت داسې دی د سی وځي نو ځکه وایي چې محنت کوي خو د ځانه طریقې نه کوي د شریعت د طریقو پابند دي سعیها محنت د آخرت هو هو مؤمنون په دې شرط چې دی مؤمني الله یو مؤمن ما وی درته په پته ولګي ښه دا مؤمن چې په رڼا د ایمان کې یو معمولی عملو کی او د دې الله څومره قدر کوي نو ما به بیا اندازې د څوک بیانولی نشي ته نن مؤمنې او خالی دې دومره وي سبحان الله الحمدلله دا دی وی الله چې ستاده دی وړې خبرې څومره قدر کوي بیا اندازې دی فاولائک نو دغه خلق چې دي کان سعیهم وی به محنت داغوی مشکورا مقبول مشکورا مقبول کلن دا هر یو که دا دنیا پسې منډې وای اخرت تیر دی او که اخرت پسې منډې وای دنیا تیره ده وکلن دا هر یو چې دی نمدو منګ وسره امداد کوو بد عمل سره په بد عملی کې زه امداد کوم او د نیک عمل سره په نیک عملی کې زه امداد کوم هؤلاء د دې خلکو سره زه امداد کوم چې هغه نیک عمل دي وهؤلاء او دې خلکو سره من عطاء ربک دا غور کړي او د بخشش درفستانه دې خلکو لم الله سره ور کوي دوی لم ور کوي په دنیا کې د الله بخشش د چا نه منې نی ښه ګورې د دنیا په معاملو کې الله داسې نه کوي چې تا ابو جهل تا له دنیا نه در کوم ته فرعون تا له دنیا نه در کوم نه د دنیا الله ورکوي بې شرطه بلا شرطه وما کان عطاء ربک او نه د ورکړه د رب ستا په دنیا کې محظوره د چا نه منې بیا الله وی انظر تاسو وایې زمړه کلمه ویلې د جنت له بلاړ شو نو د دنیا په مسلو کې تاسو په دې باندې صبر کوئ چرته هم دا ویلي دي چې زمړه خو بس یو توړه اوړه دی او موږ ته ملاویږي نور سره منډې وو څنګه چې په دنیا کې تاسو په معمولی حالات باندې نه صبرېږئ بره حالات غواړئ نو داسې د آخرت په دغه کې هم کوی که نه داسې مه وایې چې زه کلمه هم ویلې ده جنت به الله درکوي اعمال وکړئ چې د جنتونو جنت الله دله درکړي انظر وګوره کیف فضلنا څنګه مونږه زیاتې ورکړې دي بعضهم بعض د دې خلکو علی بعض په بعضو یو معمولی سړی بل خان بل لوی خان ولل آخرت څنګه چې په دنیا کې دا درجې دي او اکثرې په لاندې درجه باندې خوشاله ني بره درجه طلبګاری نو دقه سي والآخرت و خامخ آخرت چې دی اکبر دا ډیر غټ دی درجات ان په درجو کې و اکبر او ډیر غټ دی تفضیلا په بهتر والی کې بیا مسله دا لکه د توحید پابندی کوي شرک مکوي شرک ارس چې کوي خو د شرک نه ځان بچ کوي ولا تجعل مع الله او ته مگر زوا سره د الله الهن آخر معبود بل د الله سره بل معبود مگر زوا فتقعد د تقعد خپل معنا دی تبا کینی خو دلته معنا کوي فتقعد تبا وګرځي مستی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ د حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکه د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی دا کم کتاب شروع کړی دی رب مونږ ډیر کمزوري یو مونږ سره توفیق راکړي په دې صحیح پوی نصیب وګرځي د قران او د حدیث رب اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کې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 چې د اهل اسلام سونه بیماران دی رب ته وته شفا ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی